وکم طائف عند عند القبور مقبلا ويلتمس الاركان منهن بالايدي و اوس بیا اغا سوا او یوز یوق داغه په مثال باندې بیا خلکو خدایان جوړ کړی دي او داغه په نومونو باندې تکالیف کې چغي وای لکه څنګه چې هغه واحد صمد بادشاہ ته چغه ولې شي او کم نحرو فی سوقها من بحیرا او حلت لغیر الله سور بحیره او صاحبې داغه د پار حلال کړي او د دې د توحید نه خبر ندي جاهلان دي د غیر الله د پاره هغه حلال کړو او بیا قبرونو څخه ولاړی او پلاسونو باندې چې کم دی دا غي نبی ادا سيزونه غواړي دا وای هغه بیا رالل هغه اوسم هغه مشرکان هغه مشرکین بیا ژوند شوی دي قول دو شرکا کومو الله ولا اوایا راو بلی تاسو شریکان خپل ثم کی دونی بیا پرېب جوړ کای ماتا فلا تنذرون مال مولت منا کوي ان ولی الله الذی زک یقینا بشک کار ساز او دو زما الله تعالی دے زما استاد محترم باچا صاحب او وی دې ځای کې معنا کوي چې شیخ د پنځپیر ودا معنا کولا خذ العفو عفو وای تخریب تا ختمولو تا او عفو معنا د تخریب تخریب روانولو باندې راځي خذل عفوا عمل کا تخریب د شرک ختم ول د شرک او حکم کا په توحید باندې او مخواړو د مشرکان نه د جاهل معنا مشرک و اما ينزغنک او کچر اورسیږي تا ته من شیطان طرف د شیطان نه نزغون سخیال وسوسه پس پنا غواړه په الله تعالی باندې بشک د الله تعالی اوریدونکو خبردار بشک هغه کسان چې ځان بچ کوي د ناروا او نه هر کله چې اورسیږي دیتا وسوسه وانسویتو او چپ شی لعلکم ترحمون خامخا چې تاسو باندې رحم وکړې شي رحم در باندې وکړې شي چې قران لسته شي نو قران ته غوږ کې دا غلشان الله به در باندې رحم وکي رحم به در باندې وکړې شي الله اکبر مفسرین کرام ذکر کوي چې دا د منس باره کې راغلی دی او د منس په باره کې نازل شوی دی او د دینا دا ثابت شوا چې امام پسې ولاړې نو قرات بنه کې او امام احمد ابن حنبل رحم الله اجماع ذکر کړی دا په دې باندې چې دا د منس باره کې راغلی دی نارنګې نور علما کرام د تفسیر اچ کم نه ادا ذکر کوي چې دا د منځ بارا کې راغله ده امام ابن تیمیه رحم الله مجموعه فتاوا کې ذکر کوي اغه وای امام احمد بن حنبل رحم الله ویلي دي چې اجماع کړي د خلکو په دی باندې انها انزلت فی الصلاه چې دا د منس په باره کې را نازل شوی دی چې قران لسته شي نو غوږ وته کیږي اذا قرئ القرآن چې قران لسته شي نو بس غوږ وته کیږي او غلی شي تاسو باندې باره هم وکړي شي نو یو خو د موس باره کې راغله دی نو چې د موز بارا کې راغله ده او په دې باندې اجمام شو نور علما ډېر باسونه بیا په دې باندې کړی دي نو قرات خلف الامام راجع قول دا دې چې نشته ده او امام په سبا قرات نه کې بار کیف دا اختلافي مسله ده اختلافي مسله ده که څوک کوي نو هم صحابه او پس روان دي که څوک نه کوي هم صحابه او پس روان دي او دا داسې اختلاف ته چې دا سبب د رحمت ګرځي هونن سباتنا د پاکستان غیر مقلدینو آغا په خبر کې چې دا څه کوتاو بوتاو راوتی دي یا دا غي شاهونه کوتاو بوتاو نور ځایونو کې دي چې هغه وای د احناف مونږ نه کیږي ځکه دی قرات خلف الامام نه کوي نو دا لوی جهل دی او که خلک دی ته شیخ الحدیثان وای نو دا لوی جاهلان دي ځکه چې د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین باندې یو سړی فتوا لګی فاینا سخرنو چې یو سړی دا وای چې حضرت عمر بدعتیو نعوذ بالله من ذلک حضرت عمر وای په حدیث نه پوی د زپویګم نو داسې لوی پلیت سره بسکه داسې لوی پلیت سره بسکه هغه نه بیا لوی پلیت خوینه علامه روح المانی ذکر کوي په دې ځای باندې او وای چې د او یا بدریانو صحابه اتفاق دې په دې باندې امام شعبي وای اتفاق دې په دې چې قرات خلف الامام نشته دي او یا بدری صحابه الله اکبر عام صحابه نه بدری صحابه او یا دا غي په دې باندې اتفاق دی نو ستا عمل دا غي نه خشوایا او دا غي مونږ نه کېده چې توای دا نه په مونږ نه کېږي خله ته له وګوراو خبرو ته له وګورا دا وړه خله او دا لوی لوی خبره لګ ځان ته وګوره چې ته چا پسې خله دې کولاو کړي دا دارنګي الله اکبر علما فرمایي چې هغه سړی چې اغا قراءت کوي د امام محمد رحم الله موتا د امام محمد کې دا قول لې ان الذي يقرأ خلف الامام ففي فيه ففي فيه جمره د د په خله کې ګټه غرزول غواړي چې د امام په سروس تولار د قراءت کوي بس من کان له امام فقرات الامام قرات له دا قرات ته کنه دا روایت بس صحیح ده ها کوای نو موږ هغه ته بد نه وو چې سو کې وای لیکن دا خبره چې یو ظالم را پاسه او هغه وای چې سو امام پس قرائت نه کوي نو د دې منځ نه کیږي نو دا لوی جاهل دی او د نه قران خبر دی او نه د حدیث خبر دی کله ځان ته اسه اهل حدیث وای نو دا اهل حدیث نه دا اهل خبیث دی خبيث ته دا پادي سامن نه کوي فتنه او فساد لرا پاسې دلې ده فتنه فساد جوړول غواړي او دا اصل کې پیدا کړی چې نو دا په انډیا کې پیدا شو او دا انګريز پیدا کړو د دې فتنې د پاره چې تاسو له دین انکار وکړي دا انګريز پیدا کړو دا اصل دا غي هغه پلیت پاتې شوی دی راغلی دی الله اکبر وذکر ربک وذکر ربک یاد کا او بل دام خا اذا قرئ القرآن فاستمعوا مسک خراغله خدا نه چې بس منس کې دی دا غي راغلی نو بل سکه بني چې کم ځای کې قرآن لوستې شي پیریان راغلي دي قرآن اوریدل نو فاستمعوا غکې دی وی غلی شي سوره احقاف کې چرایي دارنګي غلې بناسته دا باندې کې چې بس دا زنانو لګي او بیا تنه ګرځي کارونه کوي او غوګ وتا ډوک دین ها که کار کې کار سره د غوګي خپه خو کاغه ته توجه نه کینو دا ګره بیا بی ادبی کې راځي دا د قران بی ادبی ده دارنګي خدا مطلب هم نه چې دوی او کنه یار د قران بی ادبی کیږي نو بس درس په لوډ باندې نه ده پکار او داسې نه ده پکار ځکه دې سره بے قدری کیږي مونږه کور کې ټي وي ګورو دې خو درس کې نو پلي ته ټي وي ما ګورا کنه ته ټي وي سره ګورې ته ټي وي سره ګورې قران ته کې نه کنه د دې دا مطلب خو نه شو چې ته قران پرېږده او دام نه چې درس لا مور ما مخ کې ویلو چې درس لرازي نو دا بستاسو مهرباني چې حتی الوسه ځان سره ما شومان مراولي او کراولي نو چې داسې ما شومې چې شور نه کوي او یا ځان سره کینولې نو هغه راولي یا هغه زنانه او تام درخواست ته بازي زنانه او ته چې کم دنو کینسر لګېدلې د خبرو خبره ډېره زیاته کوي قران درس دوران کې ګوره خبره مکوي د خوب هم ځان بچ کوي دا نه چې د خو درس کیږي او څوک په یو طرف باندې پریوزي ودی څوک په بل طرف باندې ودی دا چې کم نه دا د قران د آداب خلاف دي ویخ کې نه دا درس د قران کې دارنګ د دا علم په درس کې چې خوب راځي نو دا د شیطان کاری ګوره دا دی ودکې د دین دا وجه دا باسي چې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خط تلوس او کوشش کوي چې دا باسي په باندې سره خلق کلاو نه کوي یو خلق داسې په زور بندوي دا د شیطان د طرفه دا شیطانی او دا شیطان داسې کوي نو قران درس ته چې کینی ازبا کګان اوري هغه که خوب نه قران درس ته کینن دراس په یو طرف باندې پروتي په بل طرف دا شیطانی چې د سواو نری او د قران نه د غافل کوي ویخ کینا او خو ځان ویخ کا په زور باندې او بل دا چې شور نه ده پکار خصوصا زه د اهل محله والا خلکو تام وامه دلته کې دا خپل ماشومان پوه کی په دې به د الله رحمتونه ستاسو په کور کې راضي کدا شور دی آی کې نه کله کله دومره شور جوړ شي د دروازې مخ ته سړی چې خدای پاک چالو شو چې څه چالو شو دی کې او که خامخا په دې باندې چې د نبی علی صلوات و سلام هغه اوصاف اګنې پکې ذکر کول دارنګې سوره اغا الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل دارنګې سوره صورت ممتازو په دې باندې رحمتي وسعت کل شی په دې قول باندې صورت ممتازو د باری تعالی دارنګي صورت ممتازو په دې باندې چې د آغا اصحاب السبت واقعا هغه تفصیل سره ذکر کړو په دې صورت ممتازو دارنګي صورت ممتازو په دې باندې چې اغه ناهین اغه بچویو او چا چې نه نه کولا اغه الله تبا کړو نو څوک چې نه د منکر نه نه کوي صورت ممتاز په دې چې اب تبا کیږي دارنګي صورت ممتازو په دې باندې چې تفصیلی واقعات د موسی علیه الصلاۃ والسلام حالات سمانیه اغه ذکر کول په دې باندې صورت ممتازو دارنګه صورت ممتازو په کثرت د دلایل نقلیه او باندې دارنګه صورت ممتازو په دې باندې اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون دارنګه صورت ممتازو په بیان د اصحاب الاعراف باندې چې هغه خلک ذکر کول چې آیبا په عرب باندې ناسوي ا دیوال هغه دغه تذکره کولا دارنګي صورت ممتازو په مکالمه د جنتیانو او د دوزخیانو تفصیلی باندې الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم یسالونک عن الانفال سوره انفال مدنی سورت ته ترتیب د قران کریم کې اتم لمبر ده پس د سوره اعراف نه او نزول کې ات اتیایم ده 88 پس د سوره بقره نه الله اکبر د سوره بقره نه بعد را نازل شوه ده د جهاد وک رد شرکیات دی وک اعلی او شاب فاسا قاتلو جنگ وکا پتور باندې دارنګې بل ربط دا چې مخ کی صورت کې دا وې چې اتباع د شیطان مکوي د شیطانانو او د غیر الله تابعداري مکوي نو دې صورت کې وای چا چې د غیر الله تابعداري کړې دا د شیطان متبعين ګرځیدلې دي نو شیطان هغه لره گمراه کړی دي شیطان گمراه کړی دي نکس علی عاقبه دلته ودا ذکر کی شیطان گمراه کړی دي خطا کړی دي دارنګي مخ کی صورت کې دا وې اتباع د ما انزلو کا نو اتباع د ما انزلو کا نو دی صورت کې وای چې کم سړی اتباع د ما انزله نه کوي نو پاس اور پسې او جنگ وسره وکا پاسا جنگ وکا دارنګې دی مخ کی صورت کې مسله د توحید ذکر کړه نو دې صورت کې وای په دې مسله باندې لوی لوی غنیمتونه بدل درکم وعلم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه پاسا د دې مسلې د پاره او جنگيګا لوی لوی غنیمتونه بدل کم دارنګ مخ کی صورت کې وې ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس د پیریانو د انسانانو نه ډیر می انجام دار چې د جهنم د پاره دی نو چې د جهنم د پاره دی نو الا پاسا مردار کا چې زر جهنم ترسي زر جهنم ته زیاله رسوي جهنم ته دارنګ مخ کی صورت کې اوصاف د پیغمبر پاک ذکر کړو جنگ ور سره وکا خلاصه داوا د صورت داوا د صورت آدا چې الانفال لله والرسول مال غنیمت انفال دا حق د الله او د پیغمبر دی یعنی اصلاح د نیتو کا اصلاح د نیت دا ولا داوا دویمه داوا دا القتال فی سبیل الله پاس د الله په لار کې وجنګيږي قاتلوهم حتا لا تکون فتنه هغه یو کم سل وختم کې ذکر کړي پاس او جنگيږي خلاصان د صورت نو صورت دوه حصے ده اوله حصہ در سلوختم لمبر آیات پورې تر اخر د دې سپاره پورې او پدې کې پدې حصہ کې اول چې کم ده دا اوله داوا ذکر کړي او بیا درې اوامر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته او پنځه صفات د مؤمنانو ذکر کړي پنځه صفات د مؤمنانو او پاره پنځو صفات باندې با رستو پنځه قواعد ذکر کی او اب په متفری کی پنځه قواعد اب ذکر کی او علتونه به ذکر کی نه علتونه نه علتونه به ذکر کی چې انفال دا حق د الله دی او د الله د پیغمبر یعنی اختیار دی چلیږي چې دای څنګه وایي دا به ذکر کی او دویم ایسا د یو سلوختم نه تر اخر د دې سورته پورې او دا داوله سه بالعکس تا دې کې با پنځه علتونه اول ذکر کی د پاره د دې چې علی غنیمت کې مال غنیمت کې اختلاف مکوي او او قوانین به ذکر کی د پاره د مجاهدینو او درمیان کې د کافرو د پاره تخویف اخروی او تشبیه د کافرو باور کې د فرعونانو سره په دوه وجوه باندې او رد د شرک په تصرف او اخر کې ذکر د دریو ډلو د مؤمنانو او شان د صحابه کرامو آب ذکر کی دا مختصر خلاصہ مختصر انداز سره داسې ګورې د صورت شروع کېدو نه مخکې مختصر واقعا وامه د جنگ بدر بیا په صورت باندې تاسو ان شاء الله ډېر خپويږئ او بیا صورت آسان دی په مکه معظمه کې چې کله مؤمنانو نو مکه معظمه کې مؤمنانو تر صبر حکم چې صبر کوي چې کله دای هجرت وکړ او د مال او هغه اولاد هغه ارسه پر خدای تعلق ختم شو او په توحید باندې الله رب العزت قائم کړو نو حکم وتاو شو سوره حج آیات راغه او زنا للذین یقاتلون بانهم ظلموا چا سره چې ظلم شوی دی کدی جنگ کوي نو دای ته اجازه شته نو چې دا اجازه راغې نو وړې وړې غزاګانې وشوي ابوا ابوات او شیرا وغیرہ دا وشوي پدې کې یو قافله را روانه ده تجارتی قافله د مشرکین او د کفارو د ابو سفیان د شام نراتلا او د ابو سفیان په کمان کې وا او پدې کې سل او خانو 50 زره اشرف مالو او شپېته کسانو د قریشو نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې شوکې د پاره لاړ چې دا شوکه وکي او دا وਹੀ بعضې خلک وایي شوکه خو جایز نه ده او شوکه سره د کافر مال چې کم نه د کافر بدن ختمول جایز دي نو شوکه پکې سیلا شوکه لاسي داغه بدن او داغه ذات داغه مرګ روا دي نو شو کسي بیا داغه مال خو خود به خود روا دی دیوه چې کم ده ابو سفیان ته فتح ولګي دا ابو سفیان مکی معظمه ته یو سړی راولېګا ابو جال پسې چاله ما باندې دغه سه حمله کیږي د بیت الله شریف خوا کې اغاز کسان راجمع کړه ابو جال زر تنه او طواف وکړه کدا پیغمبر په حق باندې د دا دین په حق باندې نو مونږ باندې د اسمان نه کانی وره یا را باندې سم عذاب راولې دای ولې وی دای دې د پاروي چې د قوم ذهن جوړ کیږي چې ګوره مونږ په حق یو ښا که زه په نه حق وینم ما به داسې دواګانې غوښتي دای دې د پاروي چې د قوم زین جوړو صفرا ځای کې او هغه مقام کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر دې پوج پته ولګی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام د مشورې د پار راجم کړو او مهاجر مانسوار سره نبی علیہ السلام دا معاهده لوس کړو چې کتا صحابه وتوی انصارو کده بار نه در پس سوک راځي نو موږ بستا امداد کو او کته چا پس زی نو موږ باندې به امداد ګور لازمی نه دا وعده معاده شوی نو بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې انصارو ته قتل او ته وی تاسو سره ایدا تاسو سره ایدا چې جنگ له زو کو نو زو سو نبی علیہ السلام خو خواخه داوود صحابه کرامو چې دی قافلې پسې ورشي جنگ باندې او مال بدغه سراړي التنه جنگ جوړ شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشوره غستا د انصارونه بار بار اواجه پکې دا غوا چې دا مواده شوی و مقداد ابن اسود رضی الله تعالی عنہ هغه نبی علیہ السلام ته یا رسول الله من س بنی اسرائیل خو نیو چې تا ته بوچه فذهب انت وربک فقاتلا انها هنا قائدون ویزا مونږ در سره یو مونږ استعمال ګریو کله چې نبی علی السلام دا خبره واوریده د نبی علی صلوات والسلام رنگ مبارک داسې پړکېدو په زلیدو شو خوشاله شو چې ملګری خو کلکتی او دایي چې ملګری دی ډیلای او داسې خلکو کې چې ملګری ملګرتیا نه کوي د سړی زړه بیا چې کمندنو خوږیږي لکه لوط علیه السلام یا لیتنی بكم قوتا او آوی الى رکن شدید افسوس افسوس چې زما سو قوت وې چې کله سخت وخت راغې یا ما یو سخ خلکو سره پنا غستوا اول ته تلوي او آوی الی رکن شدید ملګری چې کلا کی نو بیا خوان کوي دا ټول صحابه کرام 313 او 300 دیار لسو او مهاجرین صد پاسا شپیتو او انصار صد پاسا سلویختو صد پاسا سلویخ او دو سوا داسی وو او یا او خانو پدې کې دا علی او د لوبابا رضی الله تعالی عنہ او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لمبر په پوار وار باندې راتو یو بل پسې کله یو سوري د کله بل دا غ انصاف ته مساوات محمدی دی توي ښا حضرت علی لمبر چې براغه نبی علیہ السلام ته ویجی زما په ځای خیر د تو سور شزو پیادل زما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته زتا تا زتانه زیات چاق ما ته زمانه زیات چاق او چست چالاک دانه چاق نه او بل دا چې زوی ثواب ته زیات محتاج ما کفار بدر تمخ دغه ته بدر مقام ته مخ کرا رسیدلې دي او هغه ځایونه چې کم خخ هغه قبضه کړی دي مسلمانان روستو رااله نو هغه اوچت ځای د مسلمانانو رسیدو د کې شپراله د شپې دای ته احتلامونه وشو الله رب العزت باران وکاو شګي وي هغه کلا کې کړه هغه کوبه جمع شوې دای غسلونه وکړو د دغه شپې سوکې انتهائی زیاته سخت او خبره ده د مرګ د نبی علیہ السلام ابو بکر نے صدیق ولار دے او څوکیداری کوي الله اکبر نبی علیہ السلام ی اللهم ان تهلك هذه العصابه من اهل الاسلام لم تعبد في الارض یا الله کدا ډله د نن هلاک کړه د اسلام پزمکه باندې و بیا چرم عبادت نه کړی شي ستا عبادت به نه کړی شي بیا د دې امدادو کې تر دې پوره چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صادر مبارک دو ګونه بیا بیا غرزیدو بیا بیا به غرزیدو او ابوبکر صدیق به صادر راوچتو او د نبی علیہ السلام په وګو بیا چو یا رسول الله بس کا یا رسول الله بس کا او نبی علیہ السلام به دعاګانې غوښته الله اکبر عجیب تعلیم نه دې سه داسې وخت کې چې صح وخت راغې وجاړه الله تا وجاړه الله تا الله به کار آسان کی او ابو بکر صدیق تا وګوره ملګری داسي چې په صح وخت کې تسلی دل درکې خزه داسي چې خاون له په صح وخت کې تسلی ورکې او هغه ته هغه تر تسلی خبره کوي ملګری داسي چې تسلی دل درکې الله اکبر وته یا رسول الله بس ک الله بس تا امداد کوي سحر چې شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفونه د جنگ برابر کړو نقشه د جنگ جوړ کړه عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ دی وای زما خوا کې یو دو ماشومان ولار دي معاذ ابن جموح او معوذ ابن عفراء دا ولاړو دا کشرانو او ډېر مشکل سره په جنگ کې اغسته شوی جنگ کې داسې واغسته چې دا دواړه رالل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته موږ جنگ کې واخلې کړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام متوي وینا تاسو واړی دا یو لوی دی به واخله ما یو پرې خود دا کشر چې کم دی نو دې مشر توای وای نبی علی السلام توای وای دې مال په پرزول راولته وای دې زمانه تکړه نه زیرا غرزول شم خو ته مال په پرزول راول دومره شوق د صحابه کرامو جنگ سره او دومره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ذات باندې مینو زکه دا دواړه ما شومان راغلي د دیو جنو جنگ لا وې مونږ به خام خازو مونږ به ابو جهل مړو د زمون پیغمبر پسې کنزل کړي او د نبی علیہ السلام ته کنزل کړي دی دی مونږ وجنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه په پرزولو ورستو چې څنګه په پرزولو باندې ورستو نو د دې مشر رور ته غوږ کې غلی غونته کې وای وای ګورې ته خو اسه اغسته او زه پاتې نو ما ته ځان راو پرزو چې ته زما ته راو پرځېږي الله تراو پرزو ما ته ځان چراو پرځېږي نو ما به نبی علی السلام جنگ کې واخلي هغه دغه سوکړه دواړه واغستل عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ دې کې تعلیم نه تاسو ته چې په ملګری دي سخت رااله نو دا څه بني چې ته وای چې بس ما پسې بس سوال جواب کوي نه نه نه سوال جواب بني چې خبر شي او په ملګرو سخت راغلي دا کوشش وکړي چې هغه ځای ته ځان ورسي دا نه چې ملګری په خوشحالي کې او چې ناشتي نو خوشحالي او چې لګه سخته مسله وکي یاره دا خبرې نه پکار کندا نه پکار وګوره د ماشومان ته سمره کلکو دا نه پکار او دا نه پکار په خدای قسم کوم د چا پروا مو کو والله بالله تعالی کده چا پروا وکړو هیڅ هم پروا نه کوو سچ مزددي واو به سچ را تخکاری واو به کده چا زړه چوي او دي چوي زمونږ کمنګ لس کالا علم کو دولس کالا دې د پاره مو کو چې مخلوق خدا په سم لار راولو الله مونږ تاول هدایتو کی دا مونږ تکلیفونه خپل برداشت کړو منی زبل کله ملګری او سلا بدل غورځي دا موایا او دا موایا دا موایا دا موایا دا عجیبای هغه دومره شوقیانو جهاد تزیر روان دي او په دې طریقې سره ځان داخل کو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ یې مار مانو کو چرمان زما په څنګ کې چتا خزوانان کسان وې تکړه دا هم شومان دي وې دې کې او تن ماته ماشوم وې چې وتر وې ما ته چې والي وی هغه ابو جهل کم یو دی ته پیژنې وی ما ته چې والي وی زرا غلې په دې نیتم چې دی به وجنم دی پیغمبر ته کنزل کړي الله اکبر وی دغه سي ابلوم وی وی دې کې ابو جهل بړېږي او راوته او دا سره مخامخ شو وی ما دې دواړو ته وی چې دک کده وی دا دواړه د بازانو په شانته حمله وکړه او لاړل او حمله وکړه او توري او چلولې او رالل هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې خې تورې په چلولې نبی علیہ السلام پسې رالل وی منګه مردار کو مردار مو کو سری تورې دواړو او خودلې پدې کې جنگ ګرم شو ابو جال خو ور پرې وته او عتبہ شیبہ او ولید دا دوار دا درې واړه د کافرو نه راوتل میدان ته انصار ورال دی وی زئی مړه مونږ تاسو سره نه کو جنگ خپل نه سبيان مونږ لراو ما خطا کوي مونږ تاسو سره جنگ نه کو نبی علیہ السلام حضرت حمزه علی او عبیده ورولېګل حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ چې میدان ته شنو عتبه مردار ک حضرت علی رضی الله تعالی عنہ شیبه مردار ک اغلره مړ ک حضرت عبیده چې د ولید په مقابله کې جنگي د دې زخمی شو او چې زخمی شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه دواړه دا حضرت علی او حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ د لړ هغه راوست او ولید مردار کو د نبی علیہ السلام توای الله اکبر حضرت عبیدہ و یا رسول الله زه خو شهید نشم ته دومره د شهادت ارمانو لقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوا وزه خو شهید نشم نبی علیہ السلام ته ته شهید بس ته شهید بس تعالی تب شهید تعالی دک د شهادت ته چې صدد څنګه دا دوا ورېدل نو د ابو طالب د قصیده اشعار شروع کړو او هغه ابو طالب چې کومه قصیده ویلې واغه وخت کې چې کله کافر وته وي استاد اروارو د سميږي نه مونږ ته حواله کا نو ابو طالب دا اشعار ویلو وی ونسلمه حتا نصر حوله ونزهل عن ابنائنا والحوائل وی دې به مونږ تا تا کافر ته وي الله اکبر وی الا به حواله کو چې د د غیر چا پیرا مونږ ټوکړي ټوکړي شو نو الا به حواله کو او چې مونږ خپل خزه کونډې کو او خپل ځامن زمونږ نه جدا کړی شي نو الا ک بیا دی والا تر دې پورې خلکای کنه حتا وسد فی التراب دفینا نو د دا شعروی حضرت عبیده وی الله اے د الله پیغمبر زه د دې لایق یم چې زه دا شعرو ما بیا عام جنگ شروع شو نبی علیہ الصلات والسلام شګر واغسته او د کافرو په طرف باندې گزار کړي وی غرزولې اغه شګي یو موټه وی خو الله رب العزت د کافر سترګو ته ورور رسول او د هر کافر سترګو ته لاړې دا معجزه وا او معلومه شو چې معجزه پیغمبر په اختیار کې نه ځکه الله وتوي و ما رمیت اذ رمیت تار سوال نه وکړه چې د غرزولې الله اکبر رسول ما وی الله وی جنگ شروع شو او یا کسه کفار مردار شو او یا کسه قیدیان شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو کو وی ورشي داغه ابو جال سو پتاو کوي چې هغه کم ځای کې دی عبد الله ابن مسعود چلاړو او دې کته نو د اوس مړو کې پروت لا سات نه دوته دیواله په سینا باندې کیناستو الله اکبر چې په سینا ولا کې ناس ته د ګیرې نه ونی و وتاي انت ابو جهل تا ابو جهل نو هغه دومره لوی لوی سرکشه هغه وی حال فوق رجل قتلتم اوس خو مواسه وجلم او ته و ګډ سراون کیا دا ګوره په غورونه هغه ټایم کې دې پیرغون ورکول اذا ګډه به دې سرولې وی تر هغه لنن زما د سینې د پاسه خاصې مړې مز د مړې د پاسه ناشته او بیا وته وی سر چې مې کټ کې راشي لګ غټه کټ کا دا چې وګد دې سر دا لګي دا وګو طرف ته ډېر کا دا دور لوی متکبر وې دې په لړ ډېر کا هغه ته سر کټ کړو او راړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه الله اکبر اول غزار چې کم دی بعضی روایتو کې راځي چې دا معوذ معاذ ابن جموح قتل کړي بعض وايي معوذ ابن عفرا قتل کړي بعض وايي عبد الله ابن مسعود روایتو کې څه تضاد نشته معاذ ابن عفرا غزار چې کم دی هغه کړي دی ورپسې بیا معوذ ابن معاذ ابن جموح کړه دی او سر چې ته کټ کړه دی نو ان عبد الله ابن مسعود کټ کړه دی اس روایت تو کې اختلاف نشته دی الله اکبر امیہ بن خلف عبد الرحمن صاحب چې کم دی هغه بچکو چې دی بزان له طرف ته بچکو بلال رضی الله تعالی عنہ انصار ته چغول راشي ویلې دی بچکی هغه مړ کال تک مردار کا بیا نبی علیہ السلام دا ټول چې کم دی داغه تواچل کوی ته ورو غرزول او ال تک وسره بیا خبرې کولې وینا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فال وجدتم ما وعد ربكم حقا مونږ سره چې کوم رب وعده کړو مونږ خارشته مونږ تاسو سره څنګه معاملې وشو حضرت عمر وتوي لما تکلم اجساد الارواح لا یا رسول الله ته دای سره خبره ولې کې دای سره روحو نشته نه نو دای باوري څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې دای اوس پويږي دای اوس پويږي او اوري مانس اوري اوس پويږي او دا معجزه وا د پیغمبر پاک یو جواب دا کوي لکه امام بخاری پیغمبر پاک ته دا مړی الله ژوند کړیو دا معجزه و د پیغمبر پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه نه غره چار ځای کې مړی اوري دا د قران خلاف دا معجزه وایا یا دا چې حضرت عائشه د جواب کوي دا داوا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دای پویږي پویږي پاغه سبان دي چې الله دای لکم عذاب اوس ورکی پاغه عذاب باندې پویږي الله اکبر دې کې صحابو کې اختلاف راغې مال غنیمت جمع شو نو الله رب العزت دا راو لګل چې غنیمت کې اختلاف مکوي مکوي او ګوره مال غنیمت او انفال انفال جمع د نفل ده چې امیر جهاد چاله را به تور انعام ورکړي داغه د کارکردګۍ د وجنا نو دی توي انفال او د دې اطلاق په مطلق مال غنیمت باندې بیا کیږي دویم د مال غنیمت چې دشمن سره لړای وشي او حاصل شي نو هغه هغه توای غنیمت او د دې صورت 41 کې به حکم ذکر شي بیا وعلمو انما غنمتم او دریم د مالفه چې جنگ اونشي او دغه څه چې کم نه کافر پر رضا باندې مسلمانان لره سمال ورکړي د دې ذکر دا به ان شاء الله سوره حشر کې بیا راشي او دا غي حکم الته کې دی سوره حشر کې الله اکبر داو آغا پس منظر دو بدر دو واقعی الله اوس الله ذکر کوي چې انفال بارا کې دی تانه تپوس کوي اول ایسا پای کې درې اوامر نبی علی السلام درې اوامر درې اوامر مسلمانانو ته نبی علی السلام ته نه مسلمانان ته او پنځه صفات د مسلمانانو او پای باندې تفرید پنځو د پنځو قواعدو او نه علتونه د دې چې انفال حق اد الله دی یسالونک تپوس کین دستانا عن الانفال فبارا د انفال کې قول اوایا چې مال غنیمت انفال لله والرسول دا د الله او د پیغمبر دی یعنی دا د هدی حق دی فت عزت والا رزق با الله دی لور کوي الله دی ل تیار کړی لوی مرتبه دی دا د مؤمنانو صفات دي چې کله الله یاد کړي شي دا الله مسله د توحید بیان شي دا الله قران بیانېږي الله اکبر دا الله مسله د توحید بیانېږي د دای زړونه یره کې شي دا یو صفت بل دا چې د الله آیاتونه په دای لسته شي نو دای اثر د ایمان زیاتېږي ها اثر د ایمان زیاتیږي قوي کیږي او چې کم خلک وای په قران باندې ایمان نه جوړیږي دا مؤمنان دي بیا دا نه دي مؤمنان سوال نه پیدا کی چې مؤمنان شي چې وای په قران ایمان نه دي مؤمن صفت دا چې دا ایمان با په قران باندې جوړیږي د قران تختی وای ما چرېم د رزق په طلب کولو کې زیات مهنت نه کړې او نه ډیره زیاته ستړې شوم کله نه چې ما دا قول د الله اوریدل لري چې وفي السماء رزقکم چې تاسو رزق دا په اسمان کې دی نو ما چرېم بیا چې کم دی ځان پر رزق پسې دومره نه دی کړولې رزق با الله در کوي اسباب استعمالو او آج کم دی توکل په الله باندې کو باور په الله کو په میدان جهاد کې دارنګې الله اکبر اسماعی وای وای یو عربي زنانه وا یو باندې چې زنانه وا او هغه مولده هغه ډیره زیاته خوبصورت وا او هغه چې کم ده مینا کې سوال کو خیر غوښته نو ما وتوی چې ودا الله بندا ته دومره خپل حسین او جمیله او ته سوال کې وې هغه وې چې دا د الله تعالی په تقدیر کې چې کم نن داسې شوی دی داسې شوی دی وې دا د الله رب العزت تقدیر دی ما وتوی چې ستاسو سبب د رزق څه دی نو هغه ما ته وې چې زما ذریعہ دادا چې زه د حاجیانو خدمت کوم دا غي کپڑے وینځما او دل تخپل رزق او روزي ځان لګټم وې ما ته وې چې کله دای لاړ شنو بیا وی چې کله دای لاړ شي وی دا توکل تا ګوره وی ماته وی وی ماته وی چې و پاګلا و بوز دلا بیا به الله چرته تلی مال او بیا الله دا خو ز اسباب استعمالوم د دینه پس په الله مال بیا کار کوي کنه نن مونږ خلک مړ شو خاوندان قران ته نه پریدي زنانا دا زنانا وی ال شابه او غټا او غټا او غټا او غټا واکین قران تل قران لوا خورکا وایل قران تکینو او خزو چې کم دی خاوندانو وګټلې او خزو په میکپونو او په جامو او په جوړو باندې ډیس مس کړه او تباہ او برباد کړي توکل کوي توکل دارنګي بلال اس ابو بلال اسود فرمای وای زه د حج په اراده باندې لاړم ما ته پلار کې یو خزه ملاو شو او هغه سره چې کوم د اس قسمه څه شې نو نو ما وته چې ته څنګه راغلی سې شی وسخنو نو سره تو خو د لارې وی جواب راک چې د بل بلخ د علاقې نه راغلی ما بلخ وی ال تن راغلم نو ما ته چې تا ځان سره څه شی وغیرہ راوړی نه دی او هغه وی چې ما سره لس درهم شته هغه کې سنا سب باقی پاتې دي وی ما وته بیا وی ابو بلال اسود وای ما ته بیا وې چې کدا ختم شنو بیا وسکه وی راته وی چې دا یو قمیص ترا څخه دا به خرج کما او دا به په ځان باندې لګوم دوره توکل په الله باندې وی ما ته کړه دیا پیسې ختم شوي بیا وسکه وی بیا راته وی چې کله دا ختم شي نو ما راته وی چې دا ختم شي نو بیا دغه اسباب ما استعمال کړو او وبوس دلا وی بیا به د الله نه سوال کوم مال براکای کنه وی ما ته چې وبوس دلا بیا به د الله نه سوال کوم او الله به مال راکای توکل په الله پکار دی د الله په ورکړه باندې چې کم دی نو صبر پکار دی او د الله په ورکړه شکر ویستل پکار دی دا نه چې خزه بسور د خزو نن سبا مصیبت مال او دولت او کاله ګرځیدل دي چې مالی دولتي کاله دی باندې بس خزه او مختشوي دي الله پرې خود په الله توکل وکا اسباب استعمال کا خاوند غلطه مزدوري کوي د ټي وي ګانو باندې ګټي او په ګانو باندې ګټي وتاوي مال بد دې نه راړي سود راړي وای مال بد نه راړي بدارنګ حرام ګټه کوي وای مال به دان راړې مال حلال راړه ما سره د عزت ژوند تیر کا او که دور وی دومره یقین ساتي چې دومره روزي وي چې د انسان باندې پرده پرتوي الله دې په موږ ټول باندې پرده واچي د دنیا او د آخرت بس دا کډیره ده کنه نور سلا بس منډه تړلې ول دي دا دنیا د ټولو خلکو نه پاتې را ها چې الله د حق او حلال ډیر درکو او غواړه ته وای د حلال راکه درې کو نو د الله لار کې خرج کو او د الله لار کې لګوس پسالورم صفت ده چې هغه منس قائمه نن سبا زنانا او سړی ټوله د منځ نه بالکل به خبره زنانا ولا خو سره منځ ورزینه ا چې لړ شي بیا مینا بازار کې منځ کوي یو دکاندار او هغه د دیو چې غریب دکان بیا اسکه ویو زنانا وی رابل نه دل دکې مینا بازار کې ماته صادر به وغړو په دکان کې موز به شروع کې ماته چې وا خور خدای دې وبخا دلته مونږ نه کیږي د خځې مونږ کور کې کیږي په خپل پرده کې کمره کې دا دلته ستا مونږ نه کې غیبا ډویم نه وی هغه بل ګیا ما زما دکان کې مونږ وکړ دا مونږ نه دا کنجر توپ دی د مینا بازار اموز نه بیا وایا کور کې ولې نه کې دا تیل دکې مونږ رایج کې او بل دا چې دا الله مالونه چې کم در کړی دی هغه نه خرج کوي دا پنځه صفات او چې کله قواعد ذکر کیږي زبا ان شاء الله وام چې په دې باندې دا دا قاعده متفرق کیږي کما اخرجک ګور اوس اول علت اختلاف مکوي تاسو چې وتل نو پکار زکه سنه د پیغمبر ذات ته نقصان نه رسی یو جادلونک باس مباسه کولا تاسو را په حق په بار د حق بعد ما تبینا بس تا اغه نا چې ظاهر شوی دای تا کان ما یسقونا گویا کې دای بوتل شویل الموت مرګ تا وهم ينظرون دای قتل مرګ لا بوتلې شو کنه بے اسلحه راوتی دي الله والله اکبر بے اسلحه صحابه راوتی دي دارنګ سورلې وسره نشته ده او التن زر تنا بالکل مصلا په اسونو باندې رالل او دای بیام د پیغمبر پاک سره jihad تزي مرګ ته بوتلې شو دای خکتل او بیام تل دا صحابه کنا الله اکبر و اذ یعیدکم الله دویم علت و اذ یعیدکم الله هر کله چې وعده وکړه ته وعده کړو تاسو سره الله تعالی احدا طائفتین یو د دوو طائفونه یو د دوو قافلونه یو د دوو ډلونه ان لکم چې دا بس تاسو د فاروی وتودون او تاسو خو خول دا ان غیر ذات شوکت چې بغیر اصله والا تکون لکم شي تاسو د پاره تاسو خو هغه قافلې پس روان وای د ابو سفیان قافلې پسې بغیر اسلحه والا او الله وی چې یو بدل زه در کومه و یریدون نو چې دا مې ربانی در باندې وکړو نو اختلاف ولې کې او اراده کړی و الله تعالی ایو حق الحق دا چې صادق کی واده خپل لرا واده خپل لرا به کلمات په خپل حکمونو سره او کټ کی بنیاد کافرانو دې لپاره ليحق الحق چې غالب شي دین الحق دین او باطل کې الله تعالی کفر او شرک لرا میټاو کې الله تعالی کفر او شرک لرا ولو کرہ المجرمون گر کبد غنینا فرمان مجرمانو نو الله د سره دا وکړو نو چې دای وکړو نو اوس اختلاف مکوې فان فال کې استستغیثون ربکم درم علت استستغیثون ربکم هغه وخت کې کله چې امداد غو تاسو در خپل نه پس قبولتیا او کله تاسو لپاره په دې باندې چې بشک از امداد کوونکم تاسو به الف من الملائکه په زرو سره د پرشتونه موردفین په در پیرا راتلونکي په در فه زر پرشته راځي تاسو امداد وکوم نو چې پرشته راولې غلې او تاسو امداد وک په میدان د بدر کې نو اوس اختلاف ولې کوي اوس جواب د سوال چې خد غیر الله نه امداد دی وغوښته وینا سړیا و ما جعله الله نو ګرځول دا امدار علی گل د پرشتو الله تعالی مگر زیره مگر زیره خوش خبری او د لپاره چې مطمئن شي په دی باندې زړونه تاسو او نو امداد الا من عند الله مگر د طرف د الله نه بهشک الله تعالی زور ور دی په امداد باندې حکیم حکمت والده په ارسال د ملائکو پرشته چرالې گلې اذ یغشیکم النعاسا سلورم علتو ار کلا چې پټولای الله اکبر ګور نواس او هود میدان کې امراغلو او بدر میدان کې امراغلو الله اکبر او د نواس او د نوم او د سنا سنا ما سوره دا کې آیت الکرسی کې فرق کړو اذ یغشیکم النعاس ارک از یو غشیکم الناس هر کله چې پټو تاسو لرا ان از یو غشیکم الناس هر کله چې پټو الله تعالی تاسو لرا په خوب باندې امانتا یا هر کله چې پټلې الله تعالی تاسو لرا په خوب باندې امانتا یعنی پر کاله منه د خپل طرف نه وينزل عليكم او راوي لګل عليكم پتا سبحان دې من السماء د برنا ما ان وب ليطهركم دې د پاره چې پاک تاسو لرا پاغه باندې اغه ته اشاره ده چې کله صحابه کرام ته احتلام وشو او صحابه کرام باندې الله باران کو بیا غسل وکړه و یذهب عنکم رجز رجز شیطان او لری کلو تاسو نه هغه وسوسه د شیطان او د لپاره چې تسلی راولي په زړونو تاسو باندې یا د لپاره چې تسلی یا لیطهرکم دې لپاره چې پاکي تاسو لاره په دې باندې او لری کې تاسو نه وسوسه د شیطان او دې لپاره چې تسلی راولي په زړونو تاسو باندې او مضبوط کې په دې سره الاقدام قدمونه تاسو اذ یوحا پنزم علت الله اکبر پنزم علت دې د پاره چې اختلاف مکوي والے پرشتو ته ما حکم کړو او ما وته ویلو چې زه تاسو سره یم او مؤمنان مضبوط کړي نو چې مؤمنان مضبوط کړي په پرشتو نو اختلاف والے کوي ایز یو ها هر کلا چوکم کو رب استایل الملائکه پرشتو ته نیما کوم دا چې زتا سره پس مضبوط کئ تاسو هغه کسان لرا الله والله امام سیوطی او علامه ابن کثیر دای دواړه ذکر کوي دواړه ذکر کوي چې پرشتہ با د آشنا سړی په شکل باندې راتلا او وته به خپکه ګما الله تاسو سره دی الله تاسو سره دی دای هیڅ نشي کولای ورپسې ځي علی شابه ورپسې شي ورپسې ځي او پر روایت د امام بهقي باندې را نقل کړي ایز یوها ارک ایز یوهی ارک لچ حکم کو ربک ربستا ال الملائکه پرشتو ته دا چې تاسو سره یما پس مضبوط کئ تاسو هغه سان لرا چې ایمان راوړل دي پس زر دا چې وبغور زو مسله پسلونو دا کسانو کې چې کفر کړي دي روب لرا نو مسلمان وهل شروع کړ وای منګه اسلامی ملک ته دا سه اسلامی دی دا اسلام دای کتاب الله دری جا چاک چاکس بتدفین احادیث انهماکس جراهم از نجوم آسما بیش نمی دانم کې ایفا کس چې پاکست دا پاکستان د سنه پاک ته قران او حدیث نه پاک ته نور هر کفر پدې کشته دی ذالک بانهما دا زکوایما بانهم پساو د دې باندې شاقر شاق الله چې د مخالفت کړو د الله او د پیغمبر د الله او ورچا سوګ دې چې مخالفت وکړ د الله او د پیغمبر دا فإن الله پس به شک الله تعالی شدید العقاب سخت عذاب والده ذالکم دا عذاب الله والله اوله قاعده د مسلمانان دا صفاتو چې هغه یاد کی الله تعالی دا غي مخ کې یاد کړي شي دا غي زړونه یاره کې کړي شي دا الله نه یریږي اوس چې دا الله نه یریږي نو اوله قاعده بدایي